بیا خپل هر یو به یو خبره مقصد یو مشر ته چکوله منسوب کوله نو دی وجنه د تقلید خلق زړونو ته دننه ګډ شو جمع طرق كل حديث من موضع واحد ليتضح اختلاف المتون چاگه اختلاف تی متون بالکل واضح وتشعب الاسانید اغا پتہ لگی چی دا سند دغوال دادا دیوال چدا دادا اسرح ما يكون وجمع وجمع بین المختلفات او مختلفات هغه جمع کړي فلم یدا لمن له معرفت لسان العرب عذرا فی الاعراض عن السنه الی غیرها نو داسې په طریقې سره جمع کړي دي چې یو ور په عربي سمج بوج باندې پوهېږي نو آپ بیا د سنتو نه اعراض غیر طرف ته ونه کړي شجی بهرحال دغسې خبره ده انشاءالله رسی که خدای خوښه وه لا ټیم ډیر ده وثالثهم او دریم دی دوی ابو داود السجستانی امام ابو داود وکان همته وکان همته جمع الاحادیث یعنی وکان جمع الاحادیث همته دی دا مقصود جمع دی اغا احادیثو اللتی اغا استدل بها الفقهاء چی فقهاء پی اغا استدلال کرده دا پا ترتیب دی فقه سره دا خپل کتاب جوړ کرده فقه کتابونو چه کوم ترتیب ده کنه په دې ترتیب سره د خپل کتاب چه ده بنیاد کړی ده وثالثهم ابو داود السجستانی وکان همته جمع الاحاديث التي استدل بها الفقهاء او د کس جمع دی هغه احادیث چې په هغه سره فقها او خپل مذاهب استدلال کړی دا هغه احادیث د خپل کتاب کې راوړي ودارت فيهم هغه د فقها او مس کوم احادیث دایر و هغه راوړي وبنا عليها الاحکام علماء الامصار هغه حدیث راوړي دي چې علماو د امصارو په کومو باندې احکامات بنا کړي فصنف سننه وجمع فيها الصحاح والحسن واللين والصالح للعمل دا ټول پکې جمع کړي قال ابو داود دیوائی ما ذکرت فی کتاب حدیثا اجمع الناس على ترکه البا دیوائی چې ما په کتاب کې داسې حدیث نه ذکر کړای چې ټول خلکو دې هغه په ترک باندې اجماع کړي چرته مې داسې حدیث نه ذکر کړای وما کان فیه علت بینها بوجه او چه کوم حدیث کی علت تا آبیا ده بیان کړی ده په داسی وجه سره یعرفه الخائز فی هذا الشان چه آبیا په دی کی کوم خائز وی هغه بیا په پوهیږی هغه علت بیا بیان کړی ده وترجم على كل حديث بما استنبط منه عالم هر حدیث پر ترجمه الباب مقصد دا دا سی خیدا چاغه استنباط کوم عالم یعنی مقصد دا چې فقه ابواب باندې هغه حدیث پر ترجمه الباب اخلي هغه روایت بیا ولانه چي جمع کړي دي وذهب الیه ذات ولذلک صرح الغزالی وغیره دی وجه نه امام غزالی صاحب غیر دي دونه تصریح کړي ده بان کتابه کاف للمجتهد چې د دې کتاب یو مجتهد د پاره چدا کافی ده یو مجتهد د پاره د کتاب چدا کافی ده ورابعهم ابو عیسی الترمذی او په دوه کې بیا سلرم نمبر درجه هغه ابو عیسی ترمذی صاحب ده دای وای چې ما رائے دا ده وكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بين البته د زیات کړی دی په دې باندې بیان دی مذاهب د صحابه او تابعین او فقها الامثال فجمع کتابا نو دا ترمذی داس کتاب جوړ کړ بیا په کې لیکلی دی چې دا مذهب دی وهو مذهب فلان و فلان و فلان امام ترمذی بیا دا ټول ذکر کړی واختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا فذكر واحدا و او ما الا ما اداه اده اختصار کړه په سندونو کې یو پورا سند ذکر کړی نور کې به لیکلی چې دا روایت دی فلانی نه راغلی ده په پوه شی فلانی نه فلانی نه فلانی نه نور بیا مختصرا ذکر کړی دا بیا چی ترمذی شریف تاسو وګورو مخته وای یو دوه حدیث می درته ویلی بیا به پته درته لګیدلی وه بیا دو نورو کی اختصار کړی ده وهو ما الی ما عداه وبین ادا بیان کړی او بین امر کل حدیث من انه صحیح او حسن او ضعیف او منکر وبین وجه الضعف او وجه الضعف بیا چدا بیان کړی ده لیکون الطالب علی بصیرت من امره فیعرف ما یصلح للاعتبار اما دونه دیر پاره ارش بیا خپله درجه هذا حسن حدیث صحیح هذا حسن هذا حدیث غریب هغه ټولو خپله درجه یې بیان کړې ده وذکر انه مستفیض او غریب دارنګ وذکر مذاهب الصحابه بے صفا ذکر کړي چې هاذا مذهب علی و فلان و فلان و فلان صحابه و تابعین چې چایغه حدیث باندې عمل کړی او یغه تذهب کړی هاي ټول بیا چدي بیان کړی دي صفا ترمذی شریف کی کا هغه ځای پرته یو روخ یو حدیث درته پکې وایو ورې جانا تا ورې کتابونو کې وګوره وذكر مذاهب الصحابه وفقهاء وفقهاء الامصار وسمى من يحتاج الى التسميه اچ چوک محتاج الى التسميه او هغه سره نام بیان کړه وکنا من يحتاج الى الكنيه اچ چا به نام او کنیت ته محتاج نام با شریک سره نو هغه سره کنیت ذکر کړه ولم يدا خفان لمن هو من رجال العلم ولذلک یقال انه کاف للمجتهد مغن للمقلد دا مجتهد دی پار کافی دا او مقلد دی پار بالکل بے پروا کون کا کتاب دا وکان بازائها نو یو دا خلق و او بل دا خلق و وکان بازائها اولائی فی عصر مالک و سفیان و بعدهم قوم لا یکرهون المسائل ولا یهابون الفتیا گورا دا هغه کیسه در تشریح کړي چې امام مالک صاحب د سفیان صاحب په دور کی ځنی خلک داسی وو چی دی رای کی به خوض نه ډاریدل او فتوی ورکولو کی به یی احتیاط کاوه او حدیثو پسی به لګیا او احادیث به یی غوښتل وکان بازاء هؤلاء او د دې په مقابل کې ځنې خلک داسې وو چې هغه به په دې کې هیڅ باک نه محسوس کاو وکان بازاء هؤلاء او په مقابل د دې خلکو کې داسې خلک فی عصر مالک و سفیان اور هغه بازاء به ورته هلته به چې کوم یو فرقه یې هلته ذکر کړه چې فتوی ورکولو نه به یارېدل او د هغه په مقابل کې داسې خلق وو دا منځ کې خو هغو تفصیل سو وکان بی زای هؤلاء ادي دغه خلق په مقابل کې بیا داس خلق فی عصر مالک و سفیان و بعدهم قوم داس قوم لا یکرهون المسائل چې هغه مسائل بد نه غنل ولا یهابون الفتیا افتو ورکول نه خوف نه محسوس کاو و یقولون ادو بویل علی الفقه بناء الدین چې په فقه باندې بنا دي دین دا دی دین بنیاد پچا دا په فقه دا فلا بد من اشاعته انو دی فقه اشاعت پکار دا ويهابون او دوی به یریدل روایت حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و رفع الیه او دوی به روایت تی حدیث تی حضور صلی الله علیه وسلم نه یریدل او رفع دی ایغه نه دوی به یغو به حدیث روایت کاو خوص فی الرای نه به یریدل او د بل فرقه داسې و چې خوص فی الرای به کاو خو د رفع دی حدیث نه به یریدل چې داسې نه چې نام د په دروغو کې چې سو رئیس او حضور صلی الله علیه وسلم داسې ویلی یی نه مثال او انام د موږ وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم داسې ویلی نو دوه قسمه خلق و هغو باندې هغ لحاظ سره تقوی غالبه وه په دو باندې د بل لحاظ سره چه وه تقوی غالبه وه حتی قال شعبی لکه دا مخکې نورې خبرې تېرې شوې دي تر دې چې امام شعبی صاحب ویله علی من دون النبي صلی الله علیه وسلم احب الینا چې حضور صلی الله علیه وسلم نه کمې درجې سړي باندې زه حدیث ودرو دا ما تر محبوب ده له دې نه چې زه حضور صلی الله علیه وسلم ته ورسوم ولې فإن کان فیه زیادة او نقصان کان علی من دون النبي صلی الله علیه وسلم پرون مو تېر کړو بله ورځ چې که بیا هغه کې نقصان زیادت وي نو حضور صلی الله علیه وسلم نه کم سړي ته به چې منسوبي وقال ابراهيم او ابراهيم صاحب فرمائی اقول قال عبدالله وقال علقمه احب الينا یاده ده کنه ته خبره هغه وایي چې ماته دا ډېره محبوبه ده نو دا هغه خلک وو چې دو خوص فی الرأی او فتوی نه نه ډارېدل چې فتوا ورکړي خو له دې نه ډارېدل چې رفع دې چا وکړي حدیث وکړي هغه مخکیني هغه خلک وو چې رفع دې حدیث یې کوله خو خوص فی الرأی نه چې کېدل یېرېدل دا دوه فرقې وې په مشرانو کې وقال ابراهيم اقول قال عبد الله وقال القم احب الينا وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن مسعود سيو اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چکل بدد حضور صلى الله عليه وسلم حدیث بیانا ہو تربد وجهه مخ رنگ به متغیر شو وقال ویل به دی یری دی وجنا کله هکذا او نه هو هکذا و نه هو دغه سی ویل دی یا داسې ویل دی یا داسې ویل داسې غریب با یری د پچی یو حدیث په ذکر کاو دون سخت خوف پہ محسوس کر وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حين بعث رهتا من الانصار الى الكوفه حضرت عمر فاروق صاحب چکل یو ټوله دی انصار کوفه تاستاو نو ورته وی ویلا انکم تاتون الكوفه ګور تاسو خو کوفه تزو فتاتون قوما لهم عزیز تاسو بالته یو قوم مند کو چاغه پار بسوت او بکاوی په قران سره فیاتونکم اب تاسو رئیسی فیقولون بیا به دو دا تاسو ته وایي فیقولون دو با یو بل تسره وای قدم اصحاب محمد قدم اصحاب محمد رازو صحابه کرام راغلی دی فیاتونکم بیا تاسو ته راشي او دو به دا خواهش چې مونږ ته احادیث بیان کو خو ګوره ډېر احادیث په نه بیانو فیاتونکم فیسألونکم عن الحدیث فاقل الروایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حضور صلی الله علیه وسلم نه روایات کم کو قال ابن عون ابن عون سے فرمائی کان الشعبی اذا جاء شیء اتقا چې دته به یو شی راغی دی به ونه ګرځي وکان ابراهیم یقول و یقول داسې اخرج هذه الاثار الدارمی دا آثار امام دارمی صاحب چې دی ذکر کړی دی ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسټ الله ستاسو راوړئ دا پته یاد لرئ نو چې کله دی خلکو حدیثو ته دونه توجه ورکړه او د ټول خپل فقاهت بنیاد بالکل په محض احادیثو باندې کو الا شازن فازن چرته به رای ته ضرورت راته وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والاثار ګوره خپل هغه باندې به دون هغه کاو وقال ابو حنیفه رحمه الله ابراهیم افقه من سالم واقعا مې مخکې ته بیان کړی ولولا فضل الصحبه اوزاعی سره چې کومه هغه راغلی وه ولولا فضل الصحبه لقلت علقمه افقه من ابن عمر که فضل د صحبت نه وای نو ما به ویلو چې د علقمه صاحب د عبدالله ابن عمر صاحب نه په فقاهت کې چې دا زیات ده خو چونکه صحابي ده نو په دې قول نه شي کولی چې یې ورته سند پیش کړي یې ورته سند پیش کړي نو بیا امام صاحب د ایخ سند تقابل ورسره چکه وکړه مخکې مې واقعات ته بیان کړي بیا بیا نشي وکان عندهم من الفتانه والحدس وسرعه انتقال الذهن من شيء الى شيء شجي ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على اقوال اصحابهم او دو تخدای پاک فتانت ور کړای او قوت حدس ور کړای او سرعت انتقال ذهن دی یوشینه بلشیته ور کړای او او دو په مقصد دی اغی ذریعه سره د خپل هغه اصحاب اقوالو نه هغه دی یو مسائلو جواب چکاو هغه به ونر باسو وکل میسر لما خلق له او بس دی الله تعالی شان دادا چې هر یو ته هغه شی آسانو چې چیز ته پاره دو پیدا کړی شوی وو نو هغه محدثینو نه تا د حدیث جمع آسان وا او دو ته په مسائل تخریج چو هغه آسان وو وقوله تعالی ان يحفظ كل احد کتاب من هو لسان اصحابه واعرفهم باقوال القوم واصحهم نظرا في الترجيح هر یو به کوشش دا کاو چی کوم به دو په هغه اصحابو کی هر یو به کوشش دا کاو د ورستنوی چی یاد کی کتاب یاد کی هر یو کس کتاب دی هغه چا هو لسان اصحابه چی آدی د هغه اصحابو او د ملګرو چی وی یعنی لسان وی لکه د احنافو لسان څوک وو مثال امام محمد صاحب نو احنافو وروستنیو به دا کوشش کاوه چی د امام احمد صاحب کتابونه بلکل چه کړي یاد کړي او دا کوشش به یې کاوه چی په هغو هغه ملګرو کی کوم اعرف وی په اقوالو د قوم او کوم اصح نظرا فی الترجیح وی د هغه وال کتابونه بلکل چه کړي یاد کړي نو دا کوشش به یې کاوه فکلما سئل عن شیء نو بیا هر واری چې د نه تپوس وکړای شي او احتاج الی شیء یا دا یوې مسئلې ته محتاج شي رآ فی ما یحفظه من تصریحات اصحابه نو چې د خپل هغه د خپل هغه مذهب امامانو کتابونه یاد کړي مثال شوافیو به د خپل مذهب کې معتمد ترینو کسانو کتابونه یاد کړ احناف به د خپل مذهب کې د هغه معتمد ترینو خلقو کتابونه یاد کړ موالکو خپل حنابله وو خپل نو چې بیا به ورته کومې مسئلې ضرورت راغی نو که صفا به خپل مذهب هغه اصحاب تصریحات موجود و فتوا به یې ورله ورکړه فإن وجد الجواب فبها ټیک پو و الا نظر الى عموم کلامهم کنی به به دو کلام عموم ته نظر وکړو کنی به به د خپل هغه ملګرو په قواعدو کې سوچ وکړو چې یعنی به به وی مسلې عموم ته نظر وکړو نو هغه چې کومه مسله به دته پیش اسلا د هغه بلې مسلې په عموم کې به چکړه داخله کړه لکه اوس نن فقهاء لګی او مقصد یوه مسئله پیش سی نو هغه لپاره تصریح په سابقه فقهاء کلام کی نه موجوده نو یو بلی مسئلی کی عموم غوندی یی کنه هغه علت عام غوندی نو په هغه کی دننه چه کی مندرج کی په هغه کی دننه مندرج کی ښه جی او احتاج الی شیء رآ فيما يحفظه من تصريحات أصحابه فإن وجد الجواب فبها وإلا نظر إلى عموم كلامهم د پاره څه پرته وي موجوده وي ایما یا اقتضاء چه هغه بیا هغه مقصود سړی ته چه کوي ور فهم کوي وربما كان للمسأله المصرح بها نظير يحمل عليها او ډیر کله تاغه مسئله مصرح بها دی پارا نظیر وی يحمل عليها چې په هغه باندې بیا نور مسائل چکه علما حمل کوي وربما نظروا فی علت الحکم المصرح به بالتخریج او ډیر کله به دو هغه حکم دو به نظر وکړ په هغه علت دی حکم مصرح به کې دو ائمونه به چې کوم حکم مصرح به راغلی و د هغه په علت کې به نظر وکړ په تخریج سره یا صبر حذف سره صبر حذف می بیان کړیو چې هغه اوصاف پر وباسي به نظر پکې وکړي چې کوم وصف د علتیت صلاحیت لري فاداروا حکمه علی غیر المصرح به بیا به پاغه غیر مصرح به کی په ایغه باندې حکم چکه و چلاو لکه اسی دی یو مثال وزت د پیش کچ تاسو خبره مقصد باندې سر خلاص سی لکه اوس مثال پتا ور باندې مخ کی گاډی نو مخ کی گاډی نو اوس یو سړی دا د چا موټر روان دی هغه ته مخکې کنده وکیندله نو مثال په تو یای غټ بی ځای جمپ ورته چک وای هغه په واړې دو هغه کې هغه کسان چسله مرسل د کسدان دې لپاره دا جوړ کړایو اوس مخ کې خدا سينه وشي اوس په دې سه حکومي یاره دې بدا حکومي مخ کې خدا خو وکنه چې مثال یو کس دې بل چا پلار کې کسدان یو کند لا کوی وکین دی هغه په هغه کې وګرځي بیا مرشي دا څه شوی وکړ بس دا مسله دې هغه یو قسم نظیر په هغه به چکو کیاس اوس ما سه مسلې باندې سر خلاص دارنګه بل شی دارنګه بل شی مخکی مثال زهر خو کنه یو سړی د ټول سړی ته په خوراک کې چک زهر واچول نو چې زهر یې ورته پکې واچول مرش اوس مقصد دا چې زهر په جای باندې مخکې خدا ستنې نه وي اوس هغه ستنې دي هغه ستنې داسې دي بېهوشي لاغه وته وواله سبا مړ شه کسدانې وته بس دا به په هغې نظیر باندې چکو قیاس کو دغسې به بیا او سات رات پال کی وربما كان له كلامان لو اجتمع على هيئة القياس الاقتراني او الشرطي انتجا جواب المسألة او کله به مقصد دا چې هغه مخکینی پارا هغه د پارا بدو کلام او چې هغه به مقصد سره جمع کړی هغه نه به یو قیاس اقترانی یا شرطی جوړ سو یو قیاس پور نه جوړ سو نو هغه نه به بیا هغه قیاس په جوړ کو بیا به جواب د مسئله ورستونه له هغه نه چکرو باسو یو کلام به واخیست بل هغه نه به یو قیاس جوړ کړ نو هغه به نتیجه ورکړه نو هغه خپله خبره به یې په هغه باندې څه کړه قیاس کړه وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة غير معلوم بالحد الجامع المانع ډیر کله ته باندې دو په کلام کې داسې وو چې یو شی به معلوم بالمثال والقسمت و دې مو بار بار مثال نه تیر کړي غیر معلوم به بالحد الجامع معنی فیرجعون الی اهل اللسان بیا به اهل اللسان ته په هغه کې چوکړه فیبینون ذلک بیا به دو هغه بیان کو وربما استدل بعض المخرجین من فعل ائمتهم وسکوتهم ونحو ذلک بعض مستدلین و مخرجین به استدلال کاو دی هغه ائمه و فعل ته به کتل یا په یوې مسئلې کې به دو سکوت ته کتل هغه نه به بیا چکاو استخراج کاو فهذا هو التخریج دا تخریج دا چې موږ وایو چې فلانه دی فلانی په مذهب باندې تخریج کوي هغه تخریج دا مقصد دا دی هغه تخریج چې دی طریقې دی تخریج چې دی اصول دی فهذا هو التخريج ويقال له القول المخرج لفلان کذا چه فلانی هغه قول مخرج دادا نو اوس که یو سړی رئیسی او د سابقه فقهاو په مسئله باندې داسې هغه وکړي نو موږ به وایو چې دا یې فلانی د فلانی په مذهب باندې څه وکړی تخریج وکړی ويقال على مذهب فلان یا على اصل فلان یا على قول فلان جواب المسألة کذا وکذا ويقال لهؤلاء المجتهدون فی المذهب او دغو خلقو ته بیا مجتهدین فی المذهب وایی چی آ دی هغه خپل امام په کلام باندی داسی تخریج کولای سی دغه ته بیا درجه دی مجتهد فی المذهب وایی وعنا هذا الاجتهاد علی هذا الاصل من قال من حفظ المبسوط کان مجتهدا او چی چا دغه اجتهاد مراد دی هغه چا چی چا ویلی دی چی چا مبسوط یاد که دا مجتهد سه نو دی دا مقصد دا چی دی مجتهد فی المذهب سه ځکه چی مبسوط یاد کی نو په مبسوط کی دونه ګڼ شای داسی جزئیات مصرح بها هغه دی چی سبا دته کوم قسم جزئیه پیش کیږی نو دی په هغه باندی دی هغه جزئیاتو نه بیا دی هغه خپل مسئله چی کولای سی جواب رباسلای سی نو دی مجتهد سه دی دا مقصد سه چی دی مجتهد سه چی مبسوط چوک یاد کی بیا دی مجتهد سه چه مقصد یعنی دی بیا مجتهد فی المذهب سه یعنی چې چه نوې مسئله ده ته پیش سی اول خو به صراحتاً په هغې کې مینده کی که په هغې کې صراحتاً مینده نه کړه نو بیا به کم سے کم دونه به یی چې دې مقصد دا ده چې وکړي یعنی هغې کې به داسې یوه جزئیه مینده کړي چې بیا به په هغې باندې دی هغه مسئله چې کولی شي په هغې عموم باندې یا داسې دوه قوله به مینده کړي چې هغه نه به دی یو قیاس اقتراني یا شرطي جوړ کړي بیا به دی هغه خپله مسئله ورنه چې کړي معلومه کړي نو دی دا مقصد ده مبسوط نه دلته مبسوط سرخسی مراد ده تقریبا بتیس جلدونو کې دا بتیس جلدونو کې راځي اوس که نور نوی باسري ما سره خپل شته ما کړی ده مبسوط سرخسی ښه ډېر آسان فهم او ډېر بهترین کتاب ده ښه جي ډېر د جیل زمانې کې لیکلی تقریبا شپاړس جلدونه د جیل زمانې کې لیکلی کوي کې بند و شاګردانو ته به یې املا کوله یغو به لیکله مبسوط سرخسی ښه جي د فقه حنفي مذهب حنفي یو معتمد ترین کتاب ده دونه معتمد ترین کتاب ده چه علامه ابن عابدین لیکی چه یو وار مبسوط سرخسی چاته مقصد دا دی چه ترجیح ورکړی بیا بل چاته کوم ضرورت تا چه بیا دی پکی ګوتی وی چه یعنی دخ کول ته ترجیح ده لا دخ ته بس دوالا کافی ده کنه بیا دی تا نظر چه ګولو ضرورت نشته دونه چه کی پای فقیه و مجتهد فی المذهب درجه کی دی گان شیان ای و ان لم یکن له علم بروايه اصلا ولا بحدیث واحد اگر کد علم بروايه دی روایتین نی اصلا کنا او که یو حدیث نی ته معلوم خو چې مبسوط سرخسی یاد کی دی په خپل مذهب تخریج کولای سی فوقع التخریج فی کل مذهب وکثر نو دغه سي د تخریج پر مذهب کې شوری سو او زیات سو فای مذهب کان اصحابه مشهورین ووسد الیهم الق قضا والافتاء نو چې د کوم مذهب اصحاب به مشهور سره په خلکو کې ایغو ته قضا وسپارل شو افتا وسپارل شو د ایغه تصنیفات په خلکو کې مشهور سو ایغو درسونه په خلکو کې په اطراف د ځمکې کې مشهور سو ولم یزل ينتشر کله هینا دغه په خلکو کې منتشر کېدل و ای مذهب نو دا مذهب ولم یزل ينتشر کله نو دا مذهب دغه مشهور دو نو احناف مذهب مشهور ځکه څه شاه صاحب دې ته اشاره ده پکې چې احناف مذهب ځکه مشهور څه چې احناف مذهب باندې تخریجات زیات وشو او مقصد دا دی چې احناف مذهب چې کوم لوی لوی مشرانو هغه ته قضاګانې وشوه وسپارل شوې هغه ته افتاء وسپارل شوه او هغو تصنیفات زیات وکړه په هغه وخت کې او درس مشهور سو او په اطرافو کې منتشر سو ځکه احناف مذهب بیا زیات دا پیلاو شو و ای مذهب کان اصحابه خاملین هغه چه کوم مذهب اصحاب خاملین وه ضعیفین وه سست وه ولم یولو القضاء والافتاء هغه ته قضاء افتاء نه وسپارل شوه نه داسې تیز نه وه ولم یرغب فیهم الناس خلقو هغه ته خلقو ته داسې توجه نه ور واړیدله واندرس اندرس بعد حین نو هغه څه زمانې نه بعد بیا دغسې ورو ورو چه سله نو دا څلور مذاهب بیا داسې سله چه څه نا څه دې ته خلقو توجه ور واړیدله هغه نو ځکه دا څلور مذاهب بیا پاته شوه او مقصد دا دی چه هغه نور هغه بیا مقصد مخکې خو هر امام و هغه نور ورو ورو داسې ختمېدل ختم دا څلور پاتې شوه اوس په باب حکایت الناس سره آینده فرصت کې درته دا خبره کوي انشاءالله هغه بل طرف وایو دا مې دې خبرې تر رسوله باب حکایت الناس حال الناس قبل المئة الرابعة وبعدها رحیم باب حکایت حال الناس قبل المئة الرابعة وبعدها باب دا په بیان دی حالات د خلقو کې مخ کې دی سلور سوا سنه هجرینا او ورستو دی سلور سوا سنه هجرینا د حضور صلی الله علیه وسلم هجرت مبارک نه چې حساب کې نو تر څلور سوه سنه هجرۍ پورې تقریبا د امت څه حال و مسایلو زده کولو کې یا دې خبرو کې او دې نه بعده بیا د امت څه حال شو شاه صاحب په دې کې باب کې د دې خبرې بیانول غواړي دارنګې ورپسې باب نو دا خبره د دې تر غونډۍ او ټولۍ چې آخیر دا خلک په چلورو مذهبو باندې څنګه متفق شو نو ګوره تاسو ته حالت بیان که د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو وخت خو به هر حال تر څلور سوه سنه هجرۍ پورې داسې یا باقاعده ټیک ته و کسان د تقلید شخصی قائل کسان لا په دوه سوه سنه هجری نه بعد مقصد دا ده چی ورو ورو موجودیدل لیکن عام امت آن لا پوری دی تقلید شخصی مقصد دا چی ایغا تا ایغا باندې متفق نه وو او هر علاقه خلق با د خپل علاقه یو مشر عالم مفتی ایغا نه چکاو تپوس کاو او دا به چا نه کتل چی دا فلانی مسلک سره تعلق لری یا دا فلانی مسلک سره تعلق لری خو دی نه بعد چی کله فتنی آ زیاتی شوی هوا او خواهش پرستی آ زیاته شوه او هر سړی هر سړی به د اجتهاد دعوی کولی حالانکه شاسی وایی چی په هغی کی به د اجتهاد بوی قدری نه وو نو دی وجوهات په بنا باندې او مناظره باهمی مباحثه دا سره زیات شوی بل ایغ وخت کې بادشاہان بیا دینه بعد دا سراغل چې ایغو دا فقهی مباحثو کې بحث مباحثه خوښولې او علماء کرام ته دعوت ورکاو دی اهم اهم عہدو خو چې کوم اهل الله خلق و هغه به د حکومت عهدو نه ځان ساته نو چې خلقو دا ولیدله چې او دا خو علما او څونه لوی عزت ده بادشاه نه غواړي او دو ورله نه ورځي نږدې نو بس هر سړی علم دین ټکه شروع کړ هر سړی رازا او طالب او ملا سکیږه جوړیږه او غرض به پکې دا و چې سبا یو اهمه عهده بادشاه خواته یو منصب دا درته چسی ملاو شي لکه مقدر فیصله نه وه کنی تاسو خپله سوچ وکړو چی که تاحال د افغانستان حکومت دغسی د طالبانو په لاس کی وای په افغانستان کی به ډیر کم بچی اوس پاته وو چی آب فاضل نه وو ولی ځکه چی قاضیان دو والیان دو هر شی نو هر سړی به کوشش کاوه چی زه ښه نه ښه ملا جوړ شم او قابل سیاسی غوندی سړی جوړ شم چی زه په حکومت کی بیا ښه عهده چه که حاصله که ولی نن علم دین ته خلق ترجیح نه ورکوی او د دنیا تعلیم ته چه که ترجیح ورکوی دا نه چه دین سره خلقو لګی نه هسی معیشت چونکه په هغه کی وینی که اوس دا پلته بدله سله او مقصد دا چه دیندار خلق په عهدو باندې راتله بیا به دغه خلق بیا به ټول په مدرسو کې داخلی مفتیان او قاضیان به جوړیږي او انجنیران او ساینسدانان به جان نه جوړي حالاتو ته دا خلق حالاتو سره اوړي راوړي نو چې کله دغه خبره جوړه شوه نو دا فقهي مباحثو ته خلقو ډیر ور نظر سو او دا بحثونه شروع سل او دا کیسې وې دارنګې دا مناظرې وې فتوی ډیر سل بس هر سړی به فتوا ورکوله نو بیا تر هغه پورې چا په قناعت په فتوی باندې نه کېده تر دې چې اخیر به د یو مشر ته خبره رسوله کنی خلکو به اعتراضونه پکول چې دا څنګه بیا دا نو چې یو مشر ته به یې خبره ورسوله بس بیا به خلک په هغه قلاره کېناستل نو هر سړي ځان دپاره یو مشر مانه چې یاره زه د